یا ایها الذین آمنو د دینا مسله د انفاق شروع د انفاق په مسله کې دعوه د توحید ذکر شو د پاره د رد د شرک په شفاعت اسماء د بری تعالی مظهر او مزمر په حد د دې د پاره نه دی چې خلق ته حضور مسلمانان کی بلکې د جهاد مقصد دبدبا د کفر ختمول دي چې اسلام غالب شي نو دی آیات کی وی چی پا عقیده بانی زور نشی کیده عنوان د آیات کریمه ذکر د دوه ډلو توحید بیان شي نو دو فرقی پیدا کیږي بعض مفسرین لیکي جمله خبریه په معنا د انشاء سره سوال راځي نو دوی آیات په قتال سره په آیات د قتال منسوخ دی صحیح دا ده چې دا جمله خبریه ده او په اخبار کې نسخ نه راځي تیزه کی فی الدین نه مراد عقیده ده نشته زو د خلکو د طرف نه په یو چا باندې د عقیدی په باره کې سورہ یونس ننانوی یو کم سلم تتکره الناس حتى يكونوا مؤمنين په خلقو باندې چې مؤمنان شي مقصد دین بیان شو نو توبدان شي ویلې چې زه ایمان نشم راوړې دین نشم قبل ولی مجبورین جواب زور په عقیده کې نشته من الغی د کوګوالینا لند مقصد قتال د پاره د اکراه نه دی بلکې قتال د پاره د دفع د شرک دی نشته ده زور په اصول د دین کې قرآن پاک کې د دې درې مصداقات دي یو په معنا د شیطان ورپسې آیات کې راځي اولیاءهم الطاغوت الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت كعب دریم هر معبود سوا د الله نه سورای زمر کې ډیر زیات سرکش او گمراه جنی انسی شیطان په طاغوت کې داخل مجازن کل معبود من دون الله زکا عبادت د دوی سبب د گمراهۍ دی اعتراض ختم چې اولیاء ته دوی طاغوت وي ته بندگی مکوا طاغوت نه دی دته اطلاق د مسبب باندې وي خطیب شربینی عمر آیات تلان شیخ الله به فرمایل طاغوت كل ما يعبد من دون الله باختياره خلق له دعوت ورکي جواب التمو کو چې سبب د گمراهۍ متعادی معنا نه د مراد چې بل لره گمراه کوي لازمی معنا سبب د گمراهی جوړي بیا د بي دو کیسه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا هم زکه کړی د چې اللهم لا تجعل قبري وثنا او تفسیر کړی د چې يعبد فقد استمسک بالعروه الوثقا پدې کې تاکید دی پښپګ وجو یو فعل ماضی ده ده دویم وجوه د تمسک ذکر کول دریم باب استفعال خکل کی سلورم عروه پینزم مسکان شپغم چې داغي شکیده نشته ماده اته پیری شیطان ورپسې آیات کی حاکم شرعی صورت نساء کې شپیتم كل ما يعبد من دون الله بإختياره کئی یو کار په خپل الزام په بل لګی قد تبين الرشد من الغي عبد الله ابن سلام منذ کو یو سړی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په باره کې د جنت پیشنګوئی کړی دا وېدا ګرانه ده مشکات 575 کې خوب مې لیدلی او چې شین میدان دی منځ کې ستن ده او خینټای مې لګولې ده زه پاغې ختلې ما تعاون را سره چا کړی دی چې ویښ شوم بر کړی و هغه مې نیولي و نو لاسونه مې موټی و پیغمبر پاک فرمایي چې دغه باغچه اسلام دی او دا ستن ستن د اسلام ده دوړلې شوي یو ذکر شو ومن یکفر او بلا ذکر نه هغه د دینه معلومه شوه جهاد د دې د پاره نه دی چې خلق ته په زور مسلمان کی چې دبدبه د کفر ختم شي الله دوست د مؤمنانو دی امنو د دعوی د صورت سره ولګا امنو بالانفاق زکه دو سو چوون د سپاری د مخنا مسله د انفاق شروع وا صورت کې چې سایاتونه دي نو د دعوی غیر شافی رچورلی صورت پیرا غونډیږي انفاق په مسله کې توحید مسله الله لا اله الا هو جهاد انفاق د دې د پاره نه دی چې خلک په زور مسلمان کی قد تبين الرشد من الغي چا چې په الله ایمان فقد استمسک بالعروه الوثقا نو اوس دو قیدی ذکر کړي الله ولی الذین آمنو اول قیده ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور د مصیبتونو نه خوشالو ته د شکوکو نه رڼا ته اشکال د خوشو چې دا مسلمانان دي ظلمات څه دي والذین کفروا فهم قانون لأهل الغرب ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى ذيما من يكفر بالله ويؤمن بالطاغوت فهو من الخاسرين نور مهر جباریت پنلې لګېدلې نو هغه په اولېږي اشکال ختم شو چې د دوی سره رڼا شته دی نه ظاهری تیاری ندی معنوی باطنی شرک بدعات شبهات یخرجهم کې استمرار دی د سره نه گمراه داغو سره نه لګي چې د اول سر نه گمراهی نو داغوی سره نه لګي نور فطری یقین نه روباسی ال الظلمات شبهات تا معلم التنزیل معنا کوي یخرجهم دعوت ورور کوي نور فطری قصې ذکر کوي او متفرع په دو قواعد دي لوف نشر غیر مرتب اوله واقعا د نمرود دا چې د شیطان دوست شوی نو روز تو روز به دی گمراهی سیوا کیږي تنګوري هغه کستا حاج ابراهيم کړي و دی ابراهيم عليه السلام سره په بار دربداغ کې ان آتاه الله الملک الله چې ورکړي او الله ته تبات شهي کله چې ابراهيم عليه السلام رب زما غزاد ته چې ژوند کول کوي مړ کول کوي وې دا ژوندۍ کول کولې شم او مړ کول کولې شم توفیق نه ورکي قوم زړه د پوه د فهم علم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه نمرود ابن کنعان ابن کوس ابن سام ابن نوح دا شجری ابن کلی دی تاریخی خبری دی دومره کلکی دی پی نئی پکار خدا سړی او نمرود بابل د د پای تختو غټ حکومتونه نمرود او بخت نصر دو کافر او دو مسلمانانو کړی دي سليمان عليه السلام او ذوالقرنين الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه لوف نشر غير مرتب د کافرانو یو مثال دی ربط یخرجونهم من النور الى الظلمات لا من الظلمات الى النور علم ترى لغلری لا اکراه اکراه نشتا او مدعی نمرود وخت کې شرک ډیر کورو ابراهيم عليه السلام پلار عازر مشرکو مناظره ابراهيم عليه السلام پلار سره کړی دا سوره انعام کې براشي نمرود فرعون یا دهریو صحیح دا ده چې دوی مشرکان او د ربوبیت دعوی دای چې کولې د پاره د تلبیس ابن قیم لیکي چې دوی الله منه علم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه الى الذي دغتیز تنه ګوري هیم غنی شخصیت سره څوک جګړه کوي او درین تردید د فباره درک کې څوک جګړه کوي او سلورم ان اتاه الله الملک خلیل وی لئن اتاه الله الملک زکا سیبوی ہوئی چې دا حال دی حال دا چې ورکړی و الله د تبا شهي الله در سره خکړی دی نو ولې شرک کوي حاکما حجتو خو بزعمه جګړه کړې و حاج ابراهيم عليه السلام دلیل پیش کړو نو د د خبرې نه انکار جد سره وکړو ان آتاه الله الملک سرمایدار دی دومره درجه ته ورسی چې بیا د ربوبیت دعوه کوي که د پنجاب چودریان د سین وړي راغان ګجرو کې چې مشر شي سردار پښتنو کې خان نواب ارباب ان آتاه الله الملک همیشه د حق پرست خلاف چکړې ظاهر بینی ابراهيم عليه السلام پوښو چې دا دیوانه دی په دلیل نه پويږي انتقال د عقل نکی نقل تا د دې دا مطلب نه دی چې ابراهيم عليه السلام ددو او مانا د خپل دلیل بطلان او مانا او ابراهيم عليه السلام پوښو چې دی غبي دی نو د عقل نه عقل ته رجوع کوي محسوسات پیش کوي دته انتقال د ظاهر نه اظهر ته ویل کیږي د پاره د وصول مراعات اول دلیل ابراهیم علیه السلام پیش کړی او ربی الذی یحیی و یمیت نمرود په خپل دعوه هیڅ دلیل پیش نکړ څنګه قال ابراهيم فإن ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب دا سوال ختم شو چې دا د مناظرې دا دی چې انتقال د یو دلیل نه بل دلیل تکای نو دا اله چې تړون به د خپل دلیل بطلان اومنی ابراهیم علیه السلام پوه دا غبی دی یعنی مفسرین لیکي چې دا د فکر دی تنور نه دا به ویلو شیخ ته فرمای فکر یو وی کزه اویما چې د مشرق نه مارا خېجولې دی او د مغرب نه دی ستاره برو خېجي پرتګ می خېجي کیږي هم داسي د هغه وخت د زمانی مشرک غلې شو دنن زمانی مشرکان وی چې دا چل شمس التبریز بابا کولی شي تان ایچ کافر کسی مشهوری دی لاس به کتک وبهت الذي كفر شیخ ته پنځیر رحمه الله به فرمایي کأن فی فیه الحجر لکه چې په خله کې ولا ګټه ورکی ظالم د فهم سیوتی لیکلی دی چې کته دا ویلې نو سپینګیری مشران چې یقینا الله پاک علا کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی دین مثال دی د فریق اول چې مؤمنان دي علم تر سره متعلقه سو کوئی عزیر علیہ السلام تو کوئی خضر علیہ السلام دکلی تعین من فضول العلم مشهور دادا چې دا بیت المقدس وهي خاویه علی عروشها تلفاسو ارتاو مفسرین لیکي چې دا عزیر علی السلام د عیسی علی السلام نمخ کی اسرائیل پیغمبر او تورات الله پورته کړه او د دعا وکړه الله واپس کو قال ان يحيي هذه الله د کیفیت اپوس کوي چې دا شړ کله زړه خلق به الله ژوند کی او کنوي زړه کورونه به الله پاک جوړ کی او کنوي کورونه ان یحیی هذه الله بعد موتها الله مجاز د اهل د دی کلی د کیفیت تپوس دی چې په کومه طریقه باندې کوي دغه دا عقیده وا چې پیدا کون کې ژوند کول الله پاک کوي فاماته الله مئة عام موت آنی چیز دی په خوبو مرد بنو ځکه سړی دومره موده نه پاتې کیږي لیکن دا صدور غټه فیده نه ده حافظ ابن کثیر لیکي چې منګ ته نفي د سماع الموتى ابو سعود لکی استحصارا لمدت موته مشکات حدیث ته چې کله سړی مرشي علیین ته روح لاړ شي هغه سره جوړ تکلقي تپو سنا کوي چې فلانه څنګه ویغه زمانہ مخکې راغلې دي پته ولګي چې بل زه ته تلې دي ذهب به الى الهاویه پیغمبر دې په حال د دنیا نه دی پوها حدیث ته مشکات ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها چې عمر رضی الله عنه دفن شو نو مخ به پټاو حیا من عمر مقصد دا چې مړی ویني چې دا غ نظر را باندې ونه لګي مختصرنا من المؤمن خدا سماع الموتان راسن منکر دا تأویل کئی ابو بکر صدیق رضی الله عنه نو چې کله عمر رضی الله عنه دفن شو نو دی با پورا پرده کولا کې دې شي چې دا خپلوان قبرستان تراغلی دویم جواب دا دی چې په دې روایت کې ابو اسامه دی او دا روایت د هغه د منکر لم يغيب السنون اشاره دیتا دا چې د جسم مبارک اورو نه دی خوړلې وانظر الى حمارك انبیاء علیهم السلام طریقه و چې په خرو به سورلی کولا دې ملکی چې په سور شي خلک در پوری خان دی و جاحز پخرا سورو نخری بعد واچول زنانو ور پورې خندل نو جاحز ورتوی مونږ چې پچاستور لیکو هغه باد چي ورلن ورته وی چې ستا مور به هم لس میاشت یې چولی ځکه په نفس وی ولنجعلك آية للناس فعلنا ذلك لمصلحة ولنجعلك استاذات او علم قال اعلم ان الله على كل شيء قدير مكي علم اليقين عين اليقين او حق اليقين شوم هم مشاهده شو هم استدلال وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ذي سا متفرع په اوله قیدی باندې کار د مؤمنانو طلب د مشاهده لکه عزیر علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام للاتمنان یاد کا دریم واقعا اخراج د تیارونا نور تا ابراهیم کړو جواب الله د نور ورک لکه د مخ کی واقعا کی قال اولم تؤمن جواب د سوال دی چې د ابراهيم عليه السلام بشکو په بعث بعد الموت کې وینا ولكن ليطمئن قلبي حدیث د مشکات ته نبی علیہ السلام فرمائی نحن احق بالشک من ابراهیم عاجح تفسیر دا دی چې دا په سبیلی د تعلیق باندې لكن قاتلون من شک نکو نو ابراهیم علی السلام شک نه دی کړی ان کان هاذ القول شک من ابراهیم ونحن احق بالشک لكن التالي باطل من نکو چې تقیاس استثنایی رفعی ویل کیږي شاویلی دي چې سوال د ابراهیم علی السلام مخکې د وحی نو یا تواضعا او تبری لکی چې دا ضعیف دی لا يعبو به شیخ الاسلام بل بیان نه کوي عیان حاصلی د پاره د زیادت نورانیت نحن احق بالشک هغه شک نه وکړي تسلی د زړه من شک بتن شکو کی دمشک چې غد امت لپاره د اطمینان سوال کوي طلب المشاهده زمخشری کشاف ویدا جربنا ذالکا وجدانی حالات کار د مؤمنانو طلب د مشاهده او د اطمینان کیف تحیی الموتا سوال د کیفیت نه طرق ته حیات د بل مخلوق نه پیدا کول لکه منګه دویم په لفظ د کون سره لکه زمکه او اسمان درین لومبنی پیدایش چې نه موري نه پلار لکه آدم علی السلام سلورم موري لکه عیسی علی السلام اهل الحق يزدادون يقينا بعد الادله واهل الباطل يبهتون بعد الدليل فبهت الذي كفر قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك تعین د مرغانو اوس چر تونترا کپس اشاره د تاوس پشان شو او زینت مکوا بانګی پشان شهوت نزان او ساته ختمی کا کارغا حرس ختم کا کونترا غفلت ختم کا د ټپس پشان په مرداري پسې مزه مرغان ذکری ځکه د دوی مشابهت انسان سره زیات دی انسانم په دوه خپو دی نو د دوم دوه خپې دي جمهور مفسرین ابن عباس مشر چې ټوټه ټوټه کا سرها یسرهو دام د ړومبای معنا شو دریم عطا معنا کی وستا سلورم کسائی معنا سر اشنا کا اموخته کا اولنې درې معنی پرې کول جدا جدا کول ځان سره کول ایکا دا متعلق د خود سره شو فخذ الیکا او سرهن چې په معنا یو صالحو صرح یسره چشی نو په معنا د اشنا کولو عامل دی فرمای چې سر په حالت ته پیخ کی مشترک ته په معنا د قطع او د امالی سر چې په زیر سره شي قطع راجح تفسیر ټوکړي ټوکړي کول قطعا ځکه د سرهن نه معنا چې اشنا کې ځان سره اشنا کا نو بیا به تقدیر د فقط کې رهن نه راوباسي نو د مفسرینو په دې کې درې اقوال دي اول ابو مسلم اصفهانی او دی زمانه کې منکرین حدیث دا قول غره کوي اشنا کول دیم په معنا د تقدیر الیک لفظ بے فیدی یا په کلام کې تقدیم تاخیر درېمه خبره دا ده چې څوک ضمیر نشرات جې کې دې بلکې ژوندو مرغانو تراجی کیږي سرهن اشنا کول قطع اخلی لیت بفیدی هن اجزاء ته نشی راجی کی دی جزئیات ته راجی کی دی شی ژوندو مرغانو ته دا توجی کول د دې مبنا علیه فاسد د انکار د معجزاتو او قران کې ډیر زیاده راغلي دي درین زمیر د هن اجزاء تراجی کول په دې کې څه ممانعت نشته سرهن چې څوک په معنا د اشنا کولو سره اخلي نو په دې غنې اعتراضات دي یو انکار د معجزاتو یفزی ال الکفر دویم دا خود ابراهیم علیه السلام څو خصوصیت نه دی بټیر وغیره خلق ساتي د ځان سره شنا کوي عام سړیو درېم لغون دی وګوره جزءن دی جزءن او جزئی کې فرق دی جزءن خیمه کیمه څه ټوکړه ټکړی تکل ته ویل کیږي جزءا احداث ته کثرت په واحد مبهم کې نو جزءا ټکړه د کلنا جزئی مستقل فرد ته ویل کیږي لکه ما او تا افراد د انسانانی تقسیم دو قسم ده یو د کل اجزاو ته ده یو د کلی جزئی ته ده دلته لفظ د جزءا صریح دلیل دی په دې باندې چې دا غي څه کوټه څه ټوکړه سلورم ابراهیم علی السلام د کیفیت تپوس کړ دی مطابق د سوال سره نشو چې مړ په ست طریقې سره ژوند کوي دیم قول بعض مفسرین کوي چې سرهن ناشنا قطعهن مقدر دلیل لفظ د جزءان لیکن په دې هم منکرین حدیث خوشالېږي انکار د خوارقی او خوشالېږي درین قول د اکثر اهل سنت والجماعت سرهن ټوټي ټوټي کا معنا کوي چې ابراهيم عليه السلام دا اوس کړی دی چې کیف تحیی الموتى کافر پشان د مړو دي دا به څنګه ژوند کوي مسلمانای به الله ورته په محسوساتو کې مثال پیش کړي څلور مرغان اونیسا ځان سره اشنا کا عقل نلری ثم ادعوهن تیتی کارا چې قران کې دا چرته دي چې غوڅه کا ما اوسوي چې سرهن دا نتی جبه دا په معنا د شکر ډالنه وهب ابن منبه وی چې دا رومي لفظ دی په معنا د ټوټي ټوټي کولو سره د مولانا آزاد ترجمان القرآن او تفهیم القرآن یو طرز دی ضعیف معنا ټول مفسرین ته حواله کی مضبوطه معنا راواخلی او دا ما کړی دا او د ترجمان او د تفهیم تفهیم په خپل غلطی نه دی قائل مولانا ذات کی نابتو د انګانو چې کله دیوبند ته سترګې خړې شوې د وزیرو د پارلیمنت کده دیوبند نه نقل آریږي نو زبا خخت د خخت سره ولګوم د هندستان مدنی رحمه الله بوتلو مدنی رحمه الله ورته وی چې مولانا د شکار پکار دی سره د دینا چې د د تفسیر غلطیانی مولانا قاسم سے مستقل کتاب کړی دی پاغی راویستی دی مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله دري واقعات اهل الغي کیاری په سیوا کیږي لکه نمرود د مؤمنانو کار طلب المشاهده للاطمینان لکه عزیر علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام مثل الذين أن الله عزيز حكيم عزیر علیہ السلام وقال ان الله على كل شيء قدير هغه د قدرت د نزاو تپوس کړو ابراهيم عليه السلام د حکمت تپوس کړي دي قال اولم تؤمن کشمیر رحمه الله فرمایي چې دا الزام المخاطب بما لم يلتزم دي استاد په چی مین دی شاګرد ته وی چې پوښ کا داغن لګرستواله راغی نو استاد ورته وی چې زما په مرګ خوشاله هغه کله په مرګ خوشاله دی خو لږ رستواله په چکی راغلی دی مثل الذين ينفقون لهم رکو کی منفقین فی سبیل الله او ترغیب ال الانفاق ذکر کړي باتی نور حاصلی او د ظلمت نزان لري کوي نو انفاق فی سبیل الله کا چې د انفاق دو مثال وریو ذکر کړي اول مثال چې په مال د غازی کې الله برکت چي لقد ترکت زبیر رضی الله عنه د دنیا اسکارینو معملدارو ترکۍ شپېته کروړه ختلې وه څلور ښځې وي یوې ته په طریقې د مصلحت دولس لاکه روپۍ میلاوي تاویلات پکې نه دي برکتو دانو سره مثال پیش کړي زیاتی کی شاولی الله رحمه الله فرمایي چې د مثال د پر تصورم کافی دی مثل الذين مثال دا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل پلار د الله کې ام بتت چې زرغون کې اوټو کوي ووږي مشرقین فی سبیل الله او ترغیب الی الانفاق شرایط د قبول فاق معارف هم ذکر کړی دی چې یو مال بستا خپل اموالهم سبیل الله نو دریم منن به پکې نه څلورم اذن بنئ خوب کې چا ولیده تپوس یې ترې وکړو چې ستا خو به ډېر لوی اجر وي وی مال د بیت المالو مال الله پاک د نیت ثواب را کړی دی فی سبیل الله کما صلی حبت ابت سبع سنابلا احمد رضا تفسیر د دې لپاسه لیکي لیکي چې اوګانې والا حقیقت اللہ ہی ہے تو کون کے اللہ پاک دانہ کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے امبات نسبت حبتین تراغلی دی از څوارلسمی صدای مجتهد وې مسله اجتهاد کوي و اس سے معلوم ہوا کہ اسناد مجازی جائز ہے جبکہ اسناد کرنے والا غیر خدا کو مستقل فی التصرف اعتقاد نہ کرتا ہو تلبیس تو ہو رہے پرې څو شي وي پنځه ډوړای وی دا ډوړای پکې د کوم ځای نه راځي وی زه اوګې نو پونه حاجت روایي کی شیخ چرته لاړ بیا چې ټول آسماني کتاب دا تحت السبب او دا فوق السبب فرق نکی كمصل حبة أنبتت سبع سنابلا في كل سنبلة مئة حبة تفصيل لا يقتضي وقوعه تصور كافي والله واسع عليم لا علم في التزعيف نهاية بخشش کون ثم لا يتبعون ما أنفقوا ظنا ولا أذى درين شرط يا في علم المناظره داغي محشي مولانا صادق حلوائي ومن انعام مخامخ د سړی ازا ذکر د انعام پیش شه یا ازن سخدی ور سره کړی زکات شر دی ور کړی دی خدمت لای غواړي قول معروف و مغفرت نرم جواب توحید سنت لفظ عام دی فاغی خپوها که قول معروفون مسائل واپس کئ وای بابا تا وبغفرتن پردا چول په حال دا غچا چې هغه الحاق کوي مبالغه کوي او تبخشش کوي والله غني حليم د الله پاک پروا دې داسې صدقات ته حاجت نشتی په داسې غلطو خرچو باندې عذاب ورکول شي ریا کار د مؤمن نه دی یو سړی خیرات کوي کته نو ور کوي ځان خود المقصود دی ومثله كمثل صفوان صافه غټه مینه غټه مثال د خیرات کون کی الله پاک پیش کړي سیوطی او کتاب لیکلی دی او دو ګټو نمونه شپږ وشلی را جمع کړي دي ما تا که په پښتو کې شپږته ذکر کو په اللهم مثال الله پیش کړي چې من او ازاوی پکې ولا يؤمن بالله واليوم الاخر حقيقي منافق كافر یا مومن دی خو الله آخرت د پاره دا کار نه کوي فمثله کمثل صفوان دریاکار مثال الله سره ور کوي سخور فی زمین قالو کی چې دا زمکه ده دوړه یې پی بارانو شي الټا کار راشي باران سره خو زرغونه کیږي قابل د شین کېدو نه ده فمثله كمثل صفوان عليه تراب دریا د دوړي کوز لقب قرآن شیخ الحدیث او داسی او داسی مدنی رحمه الله چا صفتو کو توی کړه ورته خاورې ورته وغورځوري مدرار په شبو شبو باران فرائد اللغه لا يقدرون على شيء مما كسبوا انتقال د مثال نه ممثل وتثبیتا او د پاره د کلکوالی د نفسونو د دوی پشان د باغی چې بربوتن پډې راي چور سیری تا ډیر باران ورکی میوی خپلی دو چندی فیلم یوسیبها کچریون رسیغی تا وابلون شبر باران مفعول له دو قسم دی یو د پاره د حصول د شی کشر دی وه ضربت تأدیبا یو د پاره د بیان د علت وتثبیتا من انفسهم د پاره د کلکوالی د خپل ځان یقین دې دې چې ما ته زمان دې خیرات ثواب به ملاويږي کما ډیر بوا ډیرای پل معنا لګ باران شبه د باران لګ باران یکفیها پل وابل شبه د باران اوچتا ونه همیشه تازه ویخنا په شبنم په پرخه د سرنا دې کې د فلسفو اختلاف دی ونی دو قسمه کا طل معنا شبنم نه لګ باران میوم دا خو غذا هم د مړخ په کتاب شته او دا مثال دا غچا دی چې یو سړی خرڅي عملی نه عمر رضی الله عنه چې د کم عمل جواب ونکو عمر رضی الله عنه چې دا مثال د هغه مال دی چې یو سړی د الله اطاعت کړي او شیطان گمراه کړي شرک بدعت پلا د مجبورۍ په حالت کې مړ شي فاصابها اعصار فيه نار اعصار د پیریانو تنور ريح عاصفة تنعكس من الأرض إلى السماء مستديرة كعمودين عجیب اضافی ہوئی یا الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم شفقوا اول الى انفاق الطيب اے مومنانو خرچ کئی مزدارا غاچ گتلی کی تاسو مګر چې چشم پوشو کوي پانی کې سترګې پټې کوي وعلمو پوشي ان الله یقینا الله به پروانه دا سینه فقیته ضرورت نشته ستایل شوی یا ایها من طیبات ما کسبتم رومی وی علم و حکمت زائد ازنانی حلال علم او حکمت چې سیوا کیږي چې د سړي خوراک حلال وي عشق و رقت آیت ازدانی حلال یو سړی کی چې د الله محبت راځي نو په حلال خوراک سره ایوم چې پیر شي کې جوړ شي د شیو انګو په لد شیو مستقل کړي تاریخ ما تاسو کړه دې پته نه لګي ډیر ناکاره خلق دی سان ساتي پټ پټ ناوی پړمبای شپا اغی ترسی سانتا برکتی کئی یا ایها الذین آمنو بیانو خلق ته غیرت خو استاد به تاسو پر دې نظر لذي نو ته یو ځل استاد کار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذی حدیث دی ان اطيب ما اكلتم من كسبكم بل ګټه وټه دي دا د لاسو هغه خوري وان اولادکم من کسبکم انفقوا من طیبات ما کسبتم شیخ صاحب زمون په حواله د شین مولانا صاحب واقعا ذکر کولا چې یو شاګرد خپلې لور ته د خپل استاد ډیر صفت کو د لوري دا تمنا چې چری زمو میلمه شوي زبې ښه خدمت وکم میلمه شو خیر وړه ولا د تنار په کې کړی انګولې هغه هغه شکور روړې او خړې او ترې هر څو څټل لوی چې یو خډوړې ډېر او خوړه بل تهجد لخوانسی سموقه کې شاګرد استاد نه تپوس کوي او ډیر وخت شو حلال ډوړې مينه ومندلې وګیو لیکن نه میکړه بوی د مرداري براته موړ بشو حلال ډوړې و ما خوړه اراده می وا چې زبا تهجد لا پاسم چې ډډه مې ولګوله مسخوتن یو آیات مخې لراغې یو کم سل مسائل ته ما مستنبط کړو سلام چې می مستنبط کولا مولا ځان یو دست ضرورت پاتې نشو مولانا احمد علی هغه بوي چې زه تحیر کیم چې خلق حرام او حلال کې فرق نشي کولی حلال حرام مونږ به ستمیز وکړو شیخ ته پنځیر رحمه الله و فرمایي معرا قران هغه تکینم مطالعه کوم دکې چې ګورم مولا ځان د ساروي خیال می دی چې د خطا شوی دی په ځمکه رڼا لګېدلی او من طیبات ما کسبتم ولا تیمم الخبیث قص د پلیت مال الا ان تغمزو فی چشمپوشی سترګې پټې پټې کوي انفقو من طیبات ما کسبتم تجارت زراعت آیات دلیل دی پدی چې مال دې ګټلې دي ومما اخرجنا لكم زمکه کې دې شوه دې عشر دې پکې مال کې زکات دې ولا بی قیمتا نشتا لا يحتاج الى هذه النفقه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم ويأمركم بالفحشاء بخل يؤتي الحكمة من يشاء درين تحذير البخلاء ورتی عقل من يغشا چوغوڑی لوی عقل مندی دا ده چې د الله په لار کې مال خرج کړي یؤتی الحکمت من یشاء چې ورکړې شو عقل مندین یقینا ورکړې شو د خیر ډیر او نصیحت نه قبلې احدن الا اولو الالباب مگر عقل والا لوب خالص مغز طویل کیږي وما انفقتم من نفقه هغه چې خرج کوي تاسو سخاج کوي تاسو ته خیرات او نظرتم من نظرین یا پورا کوي حکم د الله یقینا الله پوره پانی وما للظالمین او نشته د ظالمانو د پاره څوک امدادي ما للظالمین چې نظر د غیر الله کوي نظر فی المعاصی کوي او نظرتم من نظرین پورا کوي حکم د الله منختا نظر د غیر الله ناجایز لله جائز مطلقا محمود مقیدی کی لا تنظرو نبی علیہ السلام صفت نه دی کړی وکسان د عرش د سوري د لاندې امام عادل د مات په شاب عابد ځوان دی او په ځواني کې عبادت کوي تو خاشي کو جمعه ته روشړي د کار نه په هر چا بوجي شاب عابد ځوان دی او په ځواني کې عبادت دریم محب مسجد سلورم د چا سره مینه کوي د الله د پاره پنځم د زنا دعوت ولا چا ورکو دوی انی اخاف الله شپږم پټې صدقې والا او وم یو سړی دی خلوت کې دی یوازې دی سترګو نه د الله د یری د لاس اوخ کې لاړی فا کلمه جیمی او عین کلمه نونین دلالت کی په تستر لکه جن جنت جنون جن منګ نوینو جنت منګ ندیلی دلی جنون عقل پټي فا کلمه عینی او عین کلمه زالی دلالت په قطعی کوي لک عذب عذاب وما تنفقوا من شيء خرچ نکوي تاسو وما تنفقون خبر په معنا د انشاء مگر د پاره د طلب درزا د الله او هغه چې خرج کوي تاسو ته خیر نو پر بازار کړی شي تاسو تاسو سره ظلم بیان د مصارفو درم احسرو درم لا يستطيعون صلورم يحسبهم الجاهل پنزم تعرفهم بسیماهم شفغم لا يسألون الناس الحافا عنوان د آیات بیان د مصارفو اعلان باری تعالی پخپل کی للفقراء الذين احصروا في سبيل الله صفات د مجاهدینو او د طلباء او د علم للفقراء انفقوا للفقراء مصارف د زکات سورۃ توبه کې براشي ان شاء الله فقر قران کې کله په معنا د احتیاج ال الله دیار لزه ذکر دی نو په دې معنا په انسانانو کې هر څوک فقیر دی انتم الفقراء الى الله لکه سوره فاتیر بلسم را یا ایها الناس انتم الفقراء هر څوک چې ټول سینو کې صفت ته بنده فی سبیل الله مشغول دی په قتال کې بارډر کې دی طالب العلم کو تیر وختو کې یو دنده با ام کشمیر لا چنده دا صدا صدا ختم زما ډیر لري ګورم یو سړی تراوی نه کوي زنا وخت ورسېدم معده څه بلا ده رټای لګولې و او زه معلوم کړی د داسې خلکو کیش پکار دی چې بیزه د خلکو نه مال جمع کوي غټه غنوا د تراو ختمو ځان له ډیر شي چاند او کړه لاړ په مخه لا يستطيعون ضربا في الارض روغ موت ته په دین مشغوله دي يحسبهم الجاهل اغنياء اسقاط نخری شکرانه نخری ماخامی نخری تعرفهم بسیماهم نخی د فقر دی پکی نخی د توحید دی پکی رنگ زیړ دی کمزور دی لا يسألون الناس الحافا مظهر کې زوما چا پندو کې را محتمم صاحب ژوندې ویدا سدي وی زکات ویزه من سره خیره پوره شوی دی ما ته به داسې سره وړي چې زه به استادانو لور کم تنخواګانو کې محتممین لهم نظر پکار دی که تو ورسرئی بینک بیلنس استادانو لدی ورکی دانه چې راسل مالی او داغی سود روزی پیلسی استادانو لور کوي عوام لهم پکې چې هغه مدارس ته ګوري مدرسین په سپینه جامه کې دي خو د دو د کتاف هیڅ بندوبست نه د لوګي د لاسه په ما به خودي راغلی و سټ په لال خلکو ملګو چې په د پیریان دي غټه ده پی اصحاب صفه د 70 او 300 په درمیان کې وو اوس مغازه مسجد نبوي کې شته جعفر رضی الله عنه ام المساکین د عجزان او اوی نو کله وای طالبان بوتلو کور کې بسنو وړ ګډې وو هغه به رويش ټوټه ټوټه به کو دوبا سټا دین راغلم په دې کم کم وسایلو دي وسائل اسباب چې کله ډیر شي روحانیت ختمي جلیبی قاصد ویا رسول الله زما لور دا پیغلا دین اس کم کجاری نبی علیہ السلام خاموشی اختیار کړه جلیبی عجز طالب العلم پاسه ویا رسول الله کستاسو ضرورت نه ما ته پنیکا کا میندې ولونو ډېری خوږیږي عجزان دی مظلوم قوم دی خاص کر په پښتنو کې هو ها باندې غولې چرته اتیو پر ازان راکی حکومت شته دا کونډي چې دي د الله عجزان دي کمره یوم نه نمبر یې پخی جلیبی بوازو که نبی علیہ السلام را لیدلیم موری وی چې نبی علیہ السلام زما د لور د پاره د جلیبی نه بل څوک نو معلوم لوري او خيار او جليبي ته مګوري دې چې چراغ لا دې درې دې هغه ته وګوري رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان مزعون په دغه وخت کې مالدارو ویلارد شه مهر دا مہر راوغس واده کوي اعلان جهاد شو ځان له پیتوره نیزه برابر کړو شهید شو صحابه راغوندي وی سوک دے چوئی کت جلیبی بو ولهم نزیلا را اجر دجی دی پنیز درب دودی انا بیر پدی انا بدی غمجن شی حدیث د بخاری صفحه 151 میں یو سړی وی زپټه صدقه کوم تیاروا غل ورکړه سار خلقوی بیغا چا غلا داکولا خیرات ورکڑی دی دویم شپا زانیی لی ورکڑا سار خلقو بیا خبری کولی درین یو مالدار سړیو سیټو انفاق یې وکړو خلکو یې بیګا مالدار له چا خیرات ورکړی دی غل له چې چا خیرات ورکو هغه توبه ویستا چې زه خو پردي مال پسې ځم او خلک مال خپل مال د شپې پر ذکر د عقل او مراد تینا اغستا مقصود دا دی مخی د انفاق ذکرو ربط تا تضاد دی سودگر خرچ نه کوي بلکې پردی مال بې عوضه اخلي مخکې بشارت لهم اجرهم نو سوی زیر در لده او په شرط دی چې ځان د سود نه ساتي لا يقومون د قبرونو نه لا يقومون قیامت سره اولګي الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ګډوډ کړي دلر شیطان مختصر المانی کی چرازی چې سپین ستر سترګې په لګېدلې دي تخط العشوا دیو سړی سپین بگی نو په واوره کې دا نظر نه لګي غرمو کې نه لګي الشیطان جن شریر پیره من المسی د یقومون سره متعلق او مس په معنا د جنون د بدا سی ولی لا پورته کیږي ځکه چې دی لیونه دی ذالک بانهم سودخور دو قسمه دی یو کتو الکه سود مکوا الکه چا تاوان کړی دی سود ته حلال وي کافر د دیو جنا او حالاتله بدل تغیر مخکې ډي پی جی راغلی سفارش راويست مقصد دا و چې منبر باندې بده وي اته نه په هدا حکومت ډیره خوشو خو چې ته تیرول نه شین خلی لشده پکې غټه ده سترګې دې بقې راوتی مرشتې پښتانه وای ک چړه د سرو دا خو چا پزړه ټومبلې نه ده منډلې نه ده مصیبت دا دی چې په خواب خلکو سود کو خو حرام به ورته وي اوس نمونه ولا بدل کړی دي او دې سود الوات ته د خپل ګوري بیکنده و بخیجی زهر چې تو خری د زهر و سری الذين يأكلون الربا زما آواز څوک اوري رمضان دې توبه وباسي سر واخلا کما ګټه دی غسته دا غزان ته په سر کې شمار کا الله غیرت ته به وګوره حدیث کی راضی چې الربا 70 جزءا د سود او یا حصي ګناه ده ایسرها اين کې الرجل امه په ټولو کې ویړیا چې سړی د خپلې مور سره ناروا کوي چې سبا هغه چاله په سود پیسې ورکوم په غاڼه چې هغه زمانه تاسو تانه څه شو خلق دی دنیا کې لیونی کړو نو تبم لیونی پاسی راغلی په دمن شیطان اوس خو داسې سود شروع شوی دی چې ګنټه په ګنټه ډیریږي ورځ په ورځ خو اخري انجام د تباهۍ دی پیغمبر وی حدیث د ابن ماجه شیخ رحمه الله قصه کوله چې زمونږ د دې کلی او سودګرو نو هغه لپنګ شو چې قیصر ته لاړ د هندو سره نه وکړ وی زوی ما لیدلی وی اوس لږه گزاره شوې د خپه مو لګېده دې د لګا يتخبطه الشيطان من المس د الله په لار کې خرج کړي د دې مثال د الله د رضا د پاره د خپل مال کم کو یو به صدقات مختلفو نمونو د الله خلاف خپل مال ډیری الله وی غوښ ورته ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا تشبیه مقلوبه ننو مو یلکا تاوان تسوق ناشته مارکیټ را تاو شو واحل الله البيع فانتهى فله ما سلف هغه چې مخ کې کړی دي حدیث کی راضی حکیم ابن حزام په زمانه د جاهلیت کې سل وینځي او سل مریان آزاد کړیو نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې زما د پاره پدې کې څه اجر شتا او کنيشتا بخاری څوار لسه دا حدیث ذکر کړي اسلام ته بما اسلافتا په زمانه د جاهلیت کې د خکار کړو نو اوسم کا فانتها فله ما سلف قلب کړه دې مبالغتن وامره الى الله کار حواله دې الله تا اوله معنا معامله د دو په تیر شوی سود کې مفوض الى الله ده دویم و امره معاملات د سودګر چې مضبوط کیږي او که مرتد کیږي نو مفوض ال الله دا که مضبوطوي او کنه دریم و امره معامله د ما سلفا تیر شوی سود سلورم معامله د ربا مفوض الى الله ومن عادا دیزه کی روانول بربادول بی برکت کوي الله مال لرا د وجد سودنا والله لا يحب كل كفار نسيم کفار چې سود حلال وي اسیم بفعله اے مومنانو اویری گید اللہ نا اپریدی اغا چی پاتی شوی دی دسود کئی مومنان وزرو ما بقیه من الربا سړی له دې زر روپۍ ورکړي دي ربا سود دی پکې اغسته دی هغه ځان ته رسول مال کې شمار کا دویم طریقه د سود چې هر یوي وزرو ما بقیه من الربا هر قسمه پریدا یا ایها الذین آمنو کبسکینا د سودنا فأذنو بحرب من الله زان د الله جنگ ته تیار کړه د الله عذابونه زمون ملک وی بچه بچه دومره قرضدار دی مزي پتا وکړو بچي بچي قرض داري سود سیستم ختم کا منبر دې پلکاو خکارا اخلي تیل مف خرچه مفتا د پاکستان یو ځل منبري د ټول پیړو لپاره تر قیامت پورا خراب اور کرنی خو نو د گاړو بس کمی نه سلو تیل باچی حکومت پسی به بیل د زورو د دو زورو راولی کوم د تیلو سپیشنی چې دا کار کوي هغه غټ حرام کوي ښه بیت المال خزانه د ټول مسلمانانو شریکه فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ ملک سود غرق سیستم ټول په سود روان دی کفایت شعاری اختیار کئی د ملک نه دی خبر چیر په بل کې سدي زکاغت هر څه مفت میلاویږي سفر مفت هوایی دی که پزمک دی عمره مفت ده حج مفت دی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ د کوم ملک سره چې د الله اعلان جنگي هغه ملک به څه کامیاب شي دکانداران هم دا وایي چې څوک په سود روان دي فأذنوا بحرب من الله ورسوله د الله جنگ د الله عذابونه ورسوله د پیغمبر جنگ کوم قوم همیشه سود کوي او نه منع کیږي علما و چې د دې سره قتال جایز دی صحابه رضی الله عنهم چې دا آیات واورید نو عمر رضی الله عنه او فرمای لا ایدی لنا بحرب الله ورسوله زمون طاقت نشته چې د الله او الله د رسول جنگ ته تیار شو حدیث کې امرازی من عاد علی ولیا فقط اذنته بالحرب مزاربت سکندل شروع شو غني په کلاهو کړی دي همدا شنه باغونه خلکو ته وخی ریټایرمنټ بچی د چا کېدو سروې و دلالان تبلیغیان پکې زیات منهمکو ځکه د امیرانو په خلی خلق دوکه کیږي نو امیرانی قبضه کړي او نوی نوی گاڑی به ولا هغه غزراويستو د دې سوات نه لوی پیسې شنګله غریبه ضلع ده استاد به ریټایر شوی نو هغه یو نه ما تپوس کوم تا ولې خپل د ریټایرمنټ جمع سرویس ورکاو وی اسلام آباد ته بوتلم مارکیټ ته دننه کړم چې دا زمونږ کاروبار دی نو مې دا څه کو بزویم چې ټول پاکستان زما دی دا الله عجز شپېته کاله عمر او هغه په نوکرۍ وای او هغه ته انډر پلی وی وړي مزاربه سار راشي نن سبا کوته کوتم تیاری پولیس مجبوری ده د حکومت قانون دی او چوکوی وهي سترګې خراب شي ګاک تسین کوي ګاک راشي ډیلیټ وی او سره چیړ چاړ کوي ما خام مازغی ګړوبی ریاست مدینه به وی والله اعلم هم به دی وګوري چې په دې ملک کې څه کم دي زمونږ یوازې د سواد کان د زمرودو هر کال خساره کوي حالانکه چې څوک پکې مشر تیر شي یو کال نو هغه بس کې عمرې کوهیان ډکی لري ښا فاذنوا بحرب من الله ورسوله تیار شئ لوی جنگ کا عذابونه د الله برازي مصیبتونه تکالیف برازي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله تخفيف اخروي ساوی لکی چې د پیغمبر علی السلام د وفات نه مخکې ورځې دا آیات راغلي دي ویریږي ځان بچ کې د داسې ورځې نه چې واپس پکړې شي تاسو پاږي کې الله تعالی د قرض خبره دا واو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم رواه البخاری چې یو سړی ما سره خو تینو خو یو کس نیم زوله کې دم به می کش کړو مې یرا حسب کړیږي دنیا نه رخصت دي زمون شیخ په فرمایي چې دی یو نن سبا خدا خبر او چالم قرض مور کوي وی دا غي مو مړکای می کسه کوي را سره نو قرض د پاره خو مرګ یک نشو دو شو د اومدی مال لاړم پتنه د یو سړی مثال پشان د جیب دی قرض دی ورکو واخلا غریب سړی پردیش نخوری مالدار سړی چې دی هغه لکه دی ورک ځان لګرځا د یو سړی مثال په شان د کوهی دی قرض دی ولورکو کړيږي با بل پشان د دریاب دې لاهو شو قرض مقراض المحبه پنچی د مینی تعلق ختمیږي شیخ تپنپیر رحمه الله به فرمایي چې په آیات طویله کې امور مصلحه ذکر کړي د بندا قلم تیزو اما به لفظه نه خلق او کله کله سال فازي زویل نشم مشرانو سره مناسبي البته مناسب حافظو مل را کړی دا او په دې به شکر وباسم الله به کیږي کی نو شیخ رحمه الله به دې لرانه په آیات طویله کې امور مصلحه خلاص شو عنوان د آیات شو امور انتظامیه دي نفس دی برابر شو ونن البر من آمن بالله لصفات ټریننګ د مجاهد ملک دی سم شو سلور قواعد کور دې سم شو کورنۍ مال اولاد د خزي اتلس قواعد وی د کور به دي چې نه نو غلاګر غلا نشي کولی خپل ملک ته سم دی نو بارډر به دی مضبوطی جهاد انفاق نو دا بیا امور انتظامیه دی قانون د قانون پیش کئی توثیق د دین چاله قرض ورکای نو یو بالکتابه فکتبوه قرضه چاله ورکای توثیق د دین پلیکو کا فکتبوه زما استالیک نه کوله کوم خلکو چې پټي ورکړي یو انتقال نه کوي نو غره او دی ویریږي ها لکه خلک په پیړو کې راوړي شي پټه قنوت سعودینا دلته ستا د جنانو رغستی او انتقال ولا نه ورکای غریب سړیم پیسې چچی زی ولا ګوري یاد لرئ خوشاله وي شلتالانو باغ می غستې ما الته د سینې چې پردیش شي در باندې خرج کړي مې تلاړ شه لاړ باغ کې ګرځي او سړي ورته आवाज کو کاکا سي چل کوي ویره دا باغ می غستې دي ساده لیکي ولا ور کړو وی په دې سنگان نه خیراتي کیږي چا به دوکا کړي هراغه سپیرو چې شونډي او مؤمنانو اذا تداینتم بدینین کلا چې لین دین د قرضې کوي کلا چې معامله کوي په قرض سره الى اجل مسمن پنځیش احکام پر آیت المداینه کې دي امور انتظامیه ترونی د با قبل سره مخکې مسله د انفاق او د ربا و انفاق بالا کوي چې ته وګټې ښه نو دی آیات کریمه کې طریقه د تجارت خې د مال ګټلو خې د ربا سره مناسبت ربا ولا عذر کی چې څه پیسې ورکم په قرض نو معنا به من کی الله وی نه شي من کول قانون شته فكتبوه د دین توثیق په کتابت په گواهانو ورپسې آیات پرهن یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه اذا تداینتم بدینن پته ولګی دا چې معامله دین جائزه مبيعه واخلي روپۍ بل بیا ورکای یا روپۍ ورکی مبيعه رستو اخلي لکه سلام نوری تیغی لرم الى اجل مسمن په معاملاتو کې کما یو خبره چې مفزی الى النزاعي بیا رواني نو دی یو کرخه کې پنځه مسلې ذکر شوي مداینه جایزو دو قسم شوا نیټه بی مقرر بی لیک بی وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ودی لیکي په مې تاسو کې لیکون کې په انصاف کتابت یو او عدل دوا وشوي نس نه پته ولګی دا چې علم الكتابت لیک خط علم شرعی دی کما علمه الله لیک من علوم الله دی علم بالقلم دا مستقله مسله شوه اوس خو کم کوم کوزملګری دی مدرسه کې داسې غستلوم نه دی پکار اصول کې ما چا په خپل حافظه اعتماد کړی دی یو شان نه خلق پر راغلی دی کما علمه الله خط ازدکا ملګری اکثر وی چیرا حمال جو خط ناراضی وفاق کی چې به ګوري نتیجه نه خي مقبول راغلی نیم تیلر کا جو پاتې شو مدارس له پکار ده چې خپلې معهد اوچلي داسې استادان چې غول عربي ورزي درس نظامی غټول تبا کنو اصل کتابونه ختم دي اسان نحواو تشه او تشه قطبی په زیبل تشه سولم اوتا علم کړه کړي و شیخ ته پنځیر رحمه الله ډیر وخت کې مخ کې په پټن تقریر کړو نو یو عالم سرشته اوس به ځای کړی او کنه وی د دې زنه چیزي نو چرته بزي کوستان کې اوس علم نشتا ټول استادان شمولیان دنیادار شو سادگی ختم شو د خلکو هغه اعتماد پم ختم شو کوستانی طلبا دا به مشهور په محنت باندې ماتوم چکه سر زخیمه حساب پکې دوی وا اوس لو فران سیګریټس کی نسا جماعت کی غورځي فرض مونږ دغه خود خر سره خیال نه ساتي ګیره کې ګوتی وهی لنډی سری انګریزي کما علمه الله طالب العلم داخلی نو داغنا محاضره مقابله د دا داخلی امتحان دا واخلا خط وګورا تلاوت وګورا لکه ساندی د شلو تربیت وکړه خط علم الشرعي اتم مسئلہ وليتق الله لسما ولا يبخص منه شيئا يولا السما گواهی کی خزی دوا او نارینه یو حدیث کی الله صلی الله علیه وسلم زنانه توی چې تاسو ناقصات العقل والدین بچه به نه ټینګیږي دا نمونه ګولای یو ډاکټر او هغه سره ما د لاسمې کو مېرا دا وی دی کی د وینې جوهر ختميږي چې دا نه کومه نطفه جوړيږي اکثر زنانا داغو بچه مخکې د وخت نزایی شي کومې تور سره زما خبرې اوري بچي پیدا کیږي کلو دا خو جو ترورې الواد دی او اورې الواد دی نوې شریعت روا کړی دی هغه حلال دی پاږي کې هیڅ قصور نشتا روانه تا کړې دی د منصوبه باندې ګولې دي خړلې دي محوري دي په زین ده ویني جوهر دي ختم دي کوم جراثیم جرثومی چې دا غین الله پاک بچي پیدا کوي هغه ستا هم کم دي د سړي هم کم دي فرجل او امرأتان نقصان د عقل گواهی کې الله دوه خزي کړی بیگم نسیم اوس په ناستا ده خورلنی ټولی اوس خداوی چې موږ شانه بشانه د هر میدان کې دو ان تزل احداهما لان حکمونو تغورا مسلی اولیکا ان تزل بلا مسلا وتذکرا فتح بورکی ولا تستمو بل صغيرا او كبيرا قليلا او كثيرا کم مولایان خو چې په دی خپل تعویذونو څخه شي اخلي هغه خو گزاره ده من پس خودغه سي ناطق اډرون راضي ساخولي کيو تعویذولي کيو لکه چې من سره د کاغذونو کارخانه او د قلمونو کارخانه چټپټي انکار پکار دی چې راز په دې قصو نه پوهیږم ښا لیکوال دی په لیک کې رانی نه کوي لیک اشتام والا دی اغل دا هغه اجرت ورکا ولا شهید گواه دی په گواهی کې دروانی نه کوي گواه دی الکوری تا بوتلی دی عجز مزدوری دا ټیکټ ته تول نه ورکای وان تفعلوا فانه فسوق بكم قانون د قران داري چې کله احکام ذکر شي نو تقوا ذکر کیږي د پاره د تثبوت د الله په حکمونو کلک شه وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه د املانا په معنا د ترجمان شیخ تپنپیر رحمه الله د تاریخ ماهر وی په درس د یزید ابن هارون کې اویا زره طلبه وو ماشاءالله او دری زره مستملین به پاږي کې یا دریسا علی ابن عاصم داغه په درس کې 1 لک 10 هزار به طلبه وو ابن لمباری دا هغه مسوده څلور سو صندوقه شیخ الاسلام انصاری شپک شری تصانیف داغنا پاتی او تفاسیر سوار بس پکی تفاسیر بخاری د مسلم کلی نصابور تتلیو نو غنا وړي رضياتم نو مسلم ورته استبر وزګار کو د اسونو زی چت کا چاو دومره غنوا چې هغه کیناس او تقریر مینس کې پاتې شو ابن جوزی تقریر کو په بغداد کې نو پنځله خشونټي بلې دی ولیم للذي پنځله خلقو او سل شونټي بلې دی ابن جوزی د شیعو تسلطو یاد لرئ شیعه بدترین د مخلوقاتو د الله کافر دومره بدی نشي لکه اهل سنت وال مسله شیوی علی رضی الله عنه غره دی او اهل سنت وی ابو ویزو بفیصله اورم خدای به دو شروطی یو تر کوره پورې بلار خالی راته دویم چې کله می فیصله واورولا نو د مطلب تپوس بنه کوي نو فیصله اوري چې افضل الصحابه من کان ابنته تحته غره د صحابو نه هغه څوک دی چې دا غزور تخته تداو چې لوري د نبی علی السلام په حرم د نکاح کې ابن جوزی د قلم براده او خابا مشونی قلم د نلونو نو تیم د پیګر میده بیزه مال لګی نو پاغه ولایت ثابت ده فإن كان الذي عليه الحق سفيها د دیو جنا صاحبین وی چې سفی داغه تصرفات ناجایز دی عقل اشتا حکم امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې سفیه دی او روش پکې تراغه یا حقیقتا او یا حکما پینزیش تو کالو ته ورسید درجه د جد ده دولس کالا ادنا مرتبه دو بلو مودا شپږ میاشتې اقل موده د امید د بچی دولس نیم د دې بچي بچي نو په پنځشتم کال دی نکاح او دلیل د ځان د پاره سورې نساء او داغي شپږم آیات وشي پنځیش کاله امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دی وی د مال د پاره د سړی نه سړی تو مختمه وا پنځیش تو کال تو رسید مال ورتا والا کا چې مال دی ورته حواله کو دی با مال به زی خرج کی سړې به تی جوړ شي تاوان ګټه به او پیجنی فإن كان الذي عليه الحق صحيح صفيها کته دغه سی په زمونږ شیخ صاحب د دې لپاره په حواله د شین مولوی صاحب یو واقعا ذکر کوله مالدار سړی او زوی بالغ شو وی هر څل چې کای ځان لا او بیلی به مال یو روپۍ راوړي مور ته وی مین دې قمقلی پاتې شوی نه نه لګ لګ ورته سواله کوا کله به ګټه کوي کله به تاوان کوي لال ټول روزي سړی ورته وي کینم کارو کا سستی مازیګر په اللهم یو روپې وګټلا پلار لور کوي هغه غرزي کړکای نه دلان لاسیونیو یرا بابا دا روپای مو غرزو په دې زړیر کړی دلې ویدا تروس ستانوی وی ټول مال ستاره زور سره سکوم تمی راسی پاتې کیږي خو ما د تانه سړی جوړو چې پیسې ګټل دا ډیر ګران کار دی هغه ټولې د بالغ دلاندې پرتی ورکړي ولا وان كان الذي عليه الحق صفيها پته ولګی دا چې ولایت په صفی شته نو صفی داغه تصرفات ناجایز لکه مذهب د صاحبینو امام ابو حنیفه رحمه الله وی صفیحا عقل شته حکم دې تجربه نشتا مکاسرت العقل فلم یکن سببا للنظر مولوی د اصول خو کتاب دی د حسامی شرح دا خو ګران کتاب دی قطبی ګران مولا حسن ګران همدارنګي مولوی لوی پاندې اوراق دی او ضعیفان اوړکه شیخ فانی یا طاقت نه لري چې بیان کې دې جبولن ورزي بیان دی کی ولید د پینسا په پورا شو